د ایو احوال ذکر کړي موصولاتو کې یو ایون او ایتون دي ایون په معنا د الذی راضی او ایتون په معنا د التی راضی د ایون او د ایتون احوال مجموعی احوال هغه سلور دي ځکه یو ایو لازم الاضافت ته او دویم د ایو چې کمدنو سله راځي نو پای کې صدر د سلی وي مجموع احوال داسې دي یا به دواړه وي یا به دواړه نه وي یا به یو وي او یو به څلور شو سالورم د دې عکس مضاف الیه نشتا او صدر د سلی شتا یوجبنی ایون هو قائم دې دې برکه د بل لکه د خوي چې مضاف الیه حذفی دا لګ مخ کې کړه یوجبنی ایون صحیح ده کنه هو قائم دا دریم صورت کا سالورم د دې سکا عکس چې مضاف الیه شتا او صدر د سلی نشته یوجبنی ایهم قائم دا لومبني درې صورتونه دا د بنا دي دا اولنی درې صورتونه د اعراب دي او اخیرنې صورت د بنا دي ورشوي کنه اولنی درې صورتونو کې دا څه ده حکم مې وي صورتونه او حکم د صورتونو اولنی درې صورتونو کې یوجبنی ايهم هو قائم يعجبني اي قائم او يعجبني اي هو قائم دا درې واړه د چا دي دې صورتونو کې درې واړو کې چې کمنو ايوم او رب دي ايهم هو نشته کنه صدر د سلی حذف ته مضاف الیه دې صورت کې مبني دی او مبني بر ضمه په دې صورت کې احتیاج د صدر د شاته سلی ته او احتیاجی چې کمونو دا د حرف سره په افتقار کې مشابهت راغی شبه افتقاری ده کنه شبه څه شي ده افتقاری هغه سره سره راغی مشابهت راغی صدر د سلی ته حاجت د دې د وجه نه چې کمنو څه شي شو مبني شو مبني بر زما شو د دې وجه نه چې د قبلو بعدو سره سره دا د غایاتونه دي د چانه غایاتونه نو هغه مبني بر زم نو دا مبني بر څه شو زم دوی موجدا ده چې مشابهت راشي چې کمنو د حالات عربیو سره چونکې دریو حالاتو کې دي سو موربو سو مورب نو موږ هم چې کمنو دي اخیری حالت کې موږ په زمه ویلا چې مبني بر حرکت شي او مبني بر زمه چې د صدر د سلې په ځای چې کمندنو جبیره قویه شي راشي ايهم قائم دې صورت کې به چې کمندنو دا مبني شي مبني بر دا بارني دریو صورتونو کې پای کې چې کمندنو څه شي دي مورب اولنی دریو صورتونو کې څه شی دی معرب دی ايهم هو قائم ايهم هو قائم اضافت شوی دی کنه څه شوی دی اضافت شوی دی او اضافت چې کم دنو دا خواص موضوع مکبره او د چانه دی اسم نه دی او اصل پاسماو کې څه دی اعراب دی نو بس جهاد د اسمیت ولا قوی کو انو معرب شو څه شو معرب شو چې کوم صورتونو کې مضاف الیه حذف ته دا دوه غنورو کې پای کې چې کم دنو او دا تنوین قائم مقام د اضافت ته قائم تنوین قائم مقام چا دی اضافت ته او دا بل ایون دی کنه یعجبنی ایون قائم او ایون هو قائم دو صورت پاتې شو کنه نو ایون کې دا تنوین قائم مقام چا دی اضافت ته صحیح شو نو دا اضافت تقاضا چا کوي د اعراب او په یو صورت کې صدر د سلی حذف ته نو هغه تقاضا چا کوي د بنا کوي نو دلیل د بنا معارض شو د دلیل اعراب سره نو د دې وجه نه موږ ترجیح ورکړه چا لره اعراب لره دا چې په اسم کې د اعراب او د بنا معارضه شي راشي ترجیح چاله اعراب لې د دې وجه موږ ترجیح چاله ورکړه نو په دغه دریو صورتونو کې څه شو معرب او په یو صورت کې څه شو مبني دا د ایو سلور چې کمندونو حالاتو دا د جمهور مذهب اچھا جمهور یو مذهب په کتاب نه چې بس مړه اے په دې دریو حالتونو کې څه دی معرب ته کنه اچھا کې په دې دریو کې بس په دې ورپسې سلورم کې هم سره مورب دې پرې دوايي مونږ به ځان له کار نشو کته او دا ايهم چې په قران مجید کې راغله ده وی دا غوم ايهم دي قرات یو ته بدل لننزعن من كل شيات ايهم اشد على الرحمن ايتيا ايهم اشد على الرحمن دا دوی مسله جوړه کړې و بس خبره ايهم وي خبر باندې په کې قرات د چا وي د نصب او دا نور صورتونو خو مورد دي مورب له حسب عوامل يعجبني ايهم هو قائم رايت ايهم هو قائم مررت بايهم هو دا ګور رونو خپکیږي ما د ایو موصولی حکم نه ها ایو چا موصولی ایو چې استفهامی راشي ځان له مسلې دي ایو چې شرطی راشي ځان له خبر باندې پويږي کنه ایو استفهامی راشي ایهم یکفل مریم کنه تاسو ایو چې کمنو شرطی راشي ایو کمالی راشي چې ته ویلې دي کنه نحمیر ټول خبره د نحمیر نه کوم خدای یې په نوکه کې لا بار مې یو خبره کړي کب د سن لګم لکه دا درې وړه څلور وړه حالات دا مم د نحمیر نه وي او خبره دا و چې بس صرف دا لګ وانته کې وجه مې اضافي ویل لکه حالته کې طالبان واړي نو خلک وته وجه نه وي بس وي تشلو ته وي پرې دوی وجه به بیا برز ده کوي کنه تا قد نه فامیر خبره وا او دا یو قسمونو لکه راځم نو خبر را نه بیا وګدیږي تاسو به خو خبره ټوله د نه فامیر ده هغه کې شته خو ان نه فامیر کې انو ایو چې کمندنو کمالی راځي ایو موصولی ایو کمالی مفعول به ایو کمالی صفتی ایو کمالی مفعول به او ایو کمالی صفتی ازاونی و ایفتن ازاونی ازاعونی و ایا فتن ازاعو تاسو نور مشته خیر بیا دا غي د زیات تفصیل لپاره ناخمیر مطالعه کوي زیات تفصیل کې لیے ناخمیر مطالعه کیږي دی ګره دا داسې د بلا شعر دی کنه شعر دی نیمه لکه ونی وینو هغه نیمه به وختنی ویګینی نو بس بیا کار خرابېږي لکه یو صورت نیم ذکر کې نو نور به بیا خپل ځان لته معلومه لکه ما وبقيه دلیل له بچا باندې ما ولقيه باندې ایون کما ایون په موصولیت کې پشان نه ماره لکه څنګه چې ما سره دي موصولی ایوم سره دي یو دوی ایو پشان د چاره نه ماره په دې کې چې هغه مذکر مؤنث مفرد تسنیه جمع ټول له منظر ماراتو دام ټول له ایو راځي پوه شو کنه لکه ایو کې ایوان ایون ویټو دم شي شي ولکه ار چاله دغه ایو سکیږي یو قول پکې دی چې د مؤنث د پاره ایتون راځي خدام چې کمنو مختابي قول نه دی وي مؤنث لوم ایو راځي نو ایون کما ایون په شان د چا دی میم زرما دی و اوربت معلم تزف و صدر وصلها ضمیر انحذف و اوربت او مورب کړی شوی دی دا سوکو ایو ما په صورت کې لم تزف چې مضاف الیه مذکور نوي صحیح کنه ایون مضاف له مذکور نو وسو صورتونه دي دوا چې بیا صدر د سلی ذکر دی وکړو حاضر صحیح ده کنه وصدر وصلها ضمير انحذف او صدر د سلی چې کمنو ضمیر حذف شوی ضمیر څه شي حذف شوی نو دا وی او غبل او ترم مورب او خاره خبره ده چې مضاف الیه مذکور دی او صدر د سلیم مذکور دی د درې واړه صورتونه دا د مورب ذکر کړل نو باقی چې کوم حالت پاتې شنو هغه د چا شو د بنا چې مضاف الیه مذکور دی او صدر د تلی حذف شوی دی دقه صورت د بنا اته نزان لسکه معلوم وبعضهم اعرب مطلقا دا غتوی په قول د نوحات ذکر کو وبعضهم اعرب مطلقا ځنې په دې نوحات کې دا چې چې اعرب مطلقا هغه مورب کړه د چالره ای ایو لرا په ټولو احوالو کې سلور واړو کې کار یو وی که مضافی که غیر مضافی او که صدر د سلی ذکر او که حذفی خو بس په ټولو احوالو کې شو معرب شو اوس اسی وی خبره مړه رااله په خدای یقینو که خو بس زمونږړو دی خبرې ته فکر نو صرف دومره وشو چې لکه وصدر وصلها ضمیر ان حذف دغه ټکی راغی شادو کون لم غوته ورلې ادا مچو کاګلا چې اوس دلته چې کمندونو صدر د سلی کله ضمیر یو شي حذف شي یا خدای پاک نو دا ضمیر چا ته راځي موصول ته کنه چا ته راځي موصول ته راځي انو دا معلومه شو چې عائد د موصولم جوړ کله کله حذف کیږي ها پوه شو جوړي اوس ته نه یو نوې مسله شروع شو د وفینه رستو دا ګوره په بعضو آره مطلقاً دا د بره سره لګیدو دا را روانه مستقله مسله ده صحیح ده کنه مسله د حذف د عائد د موصول مسله ده چې حذف د عائد د موصول د بقای اشعارو کې دا مسله ذکر کیږي عائد د موصول به همدوی یا به فضلوي دا مستقله چې کومه څه ده مساله ده دا ذکر کیږي خو صرف بلند دي شعر کې دا وي وای وفي ذل حسب ايا غير اين يقتفي ان يستتل وصل وان لم يستتل هل والحسب نظر دا ځان له مستقيل مستقيل دي مسلې دي خو ما دا مطلقاً دا د اجو سره تکیدو لګیدو او د وفینا رستو د دینه مسله ذکر کیږي د حذف د عائد موصول دا بیا وایم ان شاء الله